المعاصره الذي معه القرآن والإسلام ور په نکاح کول هغه تنگ دستی تا چې د سره قرآن شریف وي او اسلام او ایمان وي ور سره کنه اسلام شته ور سره ایمان شته ور سره قرآن شریف چې ټول یا نیم یا زنا چې کیم نه کنه زدا ده یا که غریب وی یا کنه خو دغه غریب ته بیا ورپه نکاح کول په چار دی کنه سړی د چې کیم نه کنه مول او دولت ته نه کسی کنه شه غریب دی خو چې د سره قرآنی علم می کنه شه دغه ته چې کیم نه کنه ورپه نکاح کول په چار دی فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه په دې غي تزویج د معسر شه دا باب څه ده په دې غي تزویج د معسر شه سال سال ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دې غي حدیث نقل کړه د رسول مبارک نه دا حدیث د رسول مبارک نه امخش چې کیم ده کنه درې څلور پونی چې وروړه کنه شام درې پونی وروړه مخشه پیغه دی شده یعنی دا غا تر شو کنه دا باب تر شو باب القراءت عن ظهر القلب پا یو ده قرآن شریف تر اول سوی کنه شا باب القراءت عن ظهر القلب شتا دری پونی خلیر وڑا و دائنه پا درمان شا دائنه پا دی مخشی دا دا وریا مخی ندا باب القراءت عن ظهر القلب دا سه دنه حدیث رو غلا ده کنه من دومه کنه به ده من دومه باب القرات عن ظهر القلب اشتا په یو دې باندې قرآن شریف تراول وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن صالح بن سعد نشتا عن صالح بن سعد ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعد النظر فيها إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى آلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله وما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد من حديد فذهب ثم رجع فقال الله والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري ديندا ملان لك لكنا قال سهلنا ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا سمنا فيه حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم رغي بريش كنا حديث سهل بن سعد أنك الله برسول مباركنا كنا وفي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لیس لنا نساؤنا نوی ده میش شزونه میش شزه نوی کنه شا سوچ بنا کنه او شزه می ویلی نوی ایده وجنا چه ده شزه ده نکاح ده اغتا ونه مخا من لیدل کنه او چه مهر می ور کڑوا جمعه می ور کڑیوا نان نفتا می ور کڑیوا او کیر می ور کڑوا ایده مخا من لیدل غریبون وی کنه شا ایده معصیر وی میش کنه شا نو بیده لیس لنا نساؤنا حتی انزل لکا عنها حتی که چر کس سزه تو ده پر عنها ده دینار کس سزه نسمانا چه تلوک ورک کنا دا بارحل دارا و دی کدارن دی رو کنا دا امام ترمیزی صاحب کسی دا ترجمه طلباب چه کم دا کنا چه وزا کرلو پا دی سر یو دیتا اشارا کو چه کنا چه دی نکاح نوی ور سر کرا خو یوش دیتا دی نکاح تا ارادا وی و نکاح تا نوی ور سر کرا نکاح تا دی رضا دوی تا دی نکاح نمخ نمخ تا دی قتل رو دی که دی قتل ندی رو کنا شان یو خدا مسئلہ سویتوی چه دی قتل رو دی کنا چه نکاح رضا دی وی و یا دی نکاح ور سرکنا ندا حدیث شریف شردی می رو بشی کنا چه دا مخش اول تس کسی چه کم دا کنا زکه دا غاز په تیر اخته شی ما کا کلا چې کیم نه ورسته د خواشانه شي دنه تو دې په منصب موافقت نردري می کنه اول یک کسا چه کم دا کنا چه کلا ده خوش شی بیا اول نکاح پر سرا کا کنا شام یو خدا ثبت وی دویم دا خبره چه مثلا یو سرائی ده چه کم دا کنا دویش ده دی کنا شام دویش ده دی بل یو مثلا خور غریب سرائی ده ده نکاح مخا چه کم دا کنا نوینی ده کنا چه دایی دسته سرا نکاح خود اے بیا دا دویش ده ور سرائی ده ویئی کنا چه زده ایسار کده قربانی که مو دویش ده دی کنا شام دویش ده میری او دا مثلا ویک سا جی کیما یو ده بشا پاشا سی جی کیم ده کنا بیا مو دا او یا زوی ایگا تا تلوک ویر کا یا تلوک کلا ویر کا عیدت وی در تو ایدن اورس چی بیوی تو تا در پنے کاخ کا کنا دا جی کلا محاجرین ده مکه مکرمه لا هجرت رو کرو مدینه منوره تا بیا مدینه منوره سے رسول مبارک ده محاجرین و ده انصار پل منصر مواخات کئیم کرو بایا چری کنا دا اولی رو رای کئیم کرو کنا لئی پل منصر سوچ میں دا کنا دا رو دی که دارن دی رو وی چه دا رو دی دا کسا ثبتوی کنا چه دا رو دی دا سبا دا خبر اخون دا غلوی ایسار دا لوی قربانی رو جه کم دا کنا دا او خاص کرا ده بودا ده پرا یو کلا کلا دا سی چه یو بودا سرائیوی کنا ازور سر سر نکاح ہو بیا چه کم دا کنا سر خفاوی چه کم دا کنا واقعی نا سر تیرے دی او یا چه کم دا کنا مخانوی نی چه کم دا کنا وینا بتکلیفی بیا خاص کر چې کیم نه دې ګډاله پرات لکه دا مثلا ډیره مناسبه ده چې دای چې کیم نه کنه دې سره ته تعلق ورکو دا سزا یاد په مرضی یا ځون په مرضی بل چې سره چې کیم نه کنه نکاح وکړو کنه دا چې کیم نه کنه بهتره خبره ده اچھا جی باب قول الرجل لاخيه انظر اي زوجتي شيطان من لور شاوك سجي كما يوقد وشي ده مشي جتو خوشش قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انس بن مالک سے ویلی چه قدم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روغلو عبد الرحمن بن عوف صاحب مدینه منوره تا اجرات جرو کرلو کنا عبد الرحمن بن عوف صاحب بیا فآخا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینه و بین سعد بن ربیع الانصاری موخات قائم کړو ورر ولا قائم کړو رسول مبارک په منځ عبد الرحمن ابن عوف شه په منځ سعد ابن ربيع الانصاري شه کنه دا دی په منځ شه بیا چری ورر ولا سره قائم کړو چې بس دوز والا کوي نه شوي سره کنه دا ورر ولا قائم اې دې نه ورسې چې کیم دا کنه چې کله دا ورر ولا قائم کړو عند الانصاري او په نور ذکی دې غنصاري انصاري څخه سعد ابن ربيع امراتان دوی شوه د پنه کاش فعرض علیه بیا دغه انصاری پیش کړل چې کیم ده کنه په دغه عبدالرحمن ابن عوف باندې دا خبره ایراسفه اهله و ماله پیش کړل دا خبره په باندې ایراسفه چې ورنیم کو دا انصاری دتا اهل خپل یا او مولا خپل کنه صدا یعنی انصاری دا کنه هغه ته پیش کړل دا خبره چې زمولا ته دې نیمه واخبل شزونا تو تا درنی مو کانا شزوی تلوک پر که یو سر ویتر اکاحو که احل یا درنی مو فقال بی عبد الرحمن ابن عوف صاحب توی چه بارک اللہ لکا فی احلک و مالکا الله پاک دا برکاتو چوی تو دا بده احل دی تو شا و بده مول دی تو شا مول لا خپل مبارک شا احل لا خپل مبارک شا کانا زا جانک کانا شا دا سو کتا چه تو لونی علی سوق متا وشالو که تو سه بزرگ بنده بزرگ تا مسیح که کانا غړی وړی یو غټلو چې کیم نه فرت مرت یو غټلا دا غړی کنه دا پنیر چې کیم نه کنه دا یو غټلو کنه او پیدا وکړه بیا دې را ورسې چې کیم نه کنه دا غټکې چې وکړه چې کیم نه خپل خورکات شو کافي خکلا دا مرشه یو غټلو چې نکاح یا وکړلو کنه فرآه النبی صلی الله علیه وسلم یو اورز دې ورزنه ورزه رسول برک بعد ایامن رسې دې ورزنه وعليه وزر من سفرنا او حال لاله چه په دبون ده اغا کنا اثار ولی اگر جڑولی او سا لکه سری مثلا نبی اورو سرایو کو کنا شا نبی اورو کو کنا بیا سیک لسر کو سیک تشایوی که مثلا تی اخفل نکسر کنا خو نوی نوی ده چه کریه وی آغا که دایسی سه پرخ مرخ ولا گوی سه نرا خوش بهی مر بهی ولا گوی پیغه وقت چه کم نکنا خوش بهی ولا گولی چه کم نکنا دا زرا خوشبهی و حلوک خوشبهی و تویلا شولا کنا بده بنده و سار و که کار شو نرا وجود و پا بنده که کار شو نو بیا کنا تون دا و کنا دا و پا زون بنده ولا گا ولا کنا بیا خاما خیش پیوی چه خوند ور سرا ملاوی دو خدا مرا لوس مز خدا پوی خوند کنا بیا و بده خوشبهی بنده کنا لوس و ولا گا دل پا بنده بیا خوشبهی زیر اثار ادکلو سے پیرا شاق پو کنا اچھا جی ده غه سره زره نه سره زره نه ده یو نوات وزن دا نوات دا پینزه ده رحمه تا ویل شول کنه شا نوات دی کی تا ویل و دا یادی کنه ده ده مراد خاص وزن ده مراد ده پینزه ده رحم کنه پینزه ده رحم که یو طرف تا وجوه و دا سره زر بل طرف تا وجوه چه پینزه ده رحم سر بروبار وی ایده تا وزنو نوات ویل شی کنه شا و دا تقریبا سلویر تولی چه کم ده کنه دا زنه جوڑیش او ترکان ده اغه چه کم ده کنه تزوجو که کنه نکخی نه ده که کنه شام نکاح نکه ده سده سره او ده سده نه انکتا اختیار که تخلی و نه اختیار که و نه گوشه شه کنه نه او نکاح لور که نه کنه اده ده پر چه عبادت تا جه کم ده کنه زن لیا که کنه شام دا تا بطل لکنه شام او بلا خسادو کنه شام خساد خسا چه کم ده کنه ویل شی ده خصیتین یختلی تا کنه ده خصیتین ده زن او بوسه کنه شا ده خسا ده کنه شا بیا ده تبتل سره کنه ده مطلقا نده حرم کنه تبتل ده خراو خبره ده مثلا چه نکاح نکه و ته بدات تا زن خلی که کنه او علم تا زن خلی که یعنی رای بدته و اعمال تا زن خلی که کنه دین تا زن خلی که ده خره خبره ده ده سبا ده خبره هنه ده خدا تبتل چه دا حرام دا کنا دا اغا تبتل حرام دا چه پدیش مبالغه اختیار کو سرائی کنا شا و مبالغه اختیار کول سمانا چه دا مرز یود دیش زوننا زون کاٹ که چه آخری چه کم دا دیزی کورا سی پسی چه زون نا خوصیتای نیا پسی او بسی دا والخصا دیده پر روڑی دی کنا شا التبدل تبدل عثمان ابن مزعون دا رسول مبارک رضای ورو اول اول په مهاجرین سره په مدینه منوره کې دای په فت شو دا او جنت البقیع قبرستان سره کنه هغه اول بنیاد د دنا چې کیم ده کنه یې شو دا رسول مبارک رضای ورو کنه او دا ډیر غریب وکنه رسول مبارک نه اجازه یې غوښته چې متعه تبدل اجازه ورو کنه شاه او بیره کنه چه زه نکاح نکا انکتا ده شده نه چه کم ده کنه اختیار که ودات کل ایاو و رسولم براک دا اجازات نکلو ویلو بلکه رد یکلو کنه شا دیو جنا چه رسولم براکو ده مبالغه نه داره دلو کنه شا چه دا اجازات نکا چه رویر کو ده خلق پدیش مبالغه کو دامرو مبالغه کو کنه چه آخری ده چه کم ده کنه خصیتا این ده زنه نه او بسی کنه شا انا جائز تبتل تر ورا سے دی کنا شا زکا جب یو سری شو قوت کے موجودی و نکاح نکو دے سے سر بے دا سرنگ بے مرتم کبھی چه تبتل کو مثلا نکاح نکو دا یو و دل قوت پش موجود دا کنا بیا دے ہو دے زون تم کول بلا طریقہ نشتا جو خصیتین دے زون نو بسی کنا شا خاما خاوے دے مبلایتا ور مجبوری دی کنا شا سوچ مې دا کنه یا دیو جن رسول مبارک کې دا ټول اجازه نکړو ورځکه چې دا اخري مبالغه او کو کنه بدیش ولکه دا صحابي یې چې کمیس ته اجازه تر کړه وا میشه یو په دې ته مبالغه کړی وا خامخا خصيتین مې دې زرینه بیا استلی وکنه رب رسول مبارک عثمان بن مزون من دې تبتول باندې دې اجازه کې نه کړو ولو اذن له کچره اجازه ورکړه وا دته دې تبتول د استیزان په وخت شه د اجازات په وخت شه دا تا بطول رد کرده دا دا دای سیک دا دا ایس یوروی دا اینا یاور سر لگوی چه یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا روی دا اینا یاور سر لگا ولا سوچ کئی کنا دا زیادت روی ورو کرو دیتا مدرج حدیث چه کم دا کنا ویلشی شا اچھا جی لقد رد ذالک علی عثمان په تحقیق سره رد کړو ذالک دا تبدل په عثمان ابن مزعون باندې دا دای سکتا یعنی النبی صلی الله علیه وسلم کس کوي په سره رسول مبارک مطلب دا ده چې په تحقیق سره رد کړو رسول مبارک دا تبدل په عثمان ابن مزعون صاحب باندې ولو اجاز له تبدل او کثیر اجازه ته تبدل ورکړو ولا خصینا په مخشر واسه داوی چې لیس لنا نساءون په والا وځه واسه چې مخشر دیش په دې کې دا ته غره ول چې لیس لنا شیئون امیز تر اتشان وی کنه چې به وجنه میز هغه مهلت ته نکاح برداشت کړه او مہرینه مې پر کړی وا او نان لا کاوه پر کړی وا کې ستو مکار مې شه تا ور کړه وا دی وجنه نکاح مې د شه سره نو شو کړای دی وجنه میز سره شو نه وی ولیس لنا شیئون فقلنا بمیل عرض کر رسول ملکتا وانا اخاف على نفسي العنت وزن ډارې ده په زنا خپل باندې د زنا نه چې خدای د خیر کو چې زنا نه ونش او ولا اجد ما تزوج به النساء ولمي مزج کیم نه کنه هغه مور چې نکاح وکړي هغه په سبب سره د شزور سره سو وک کنه نو بیره فسکتا عني مطلب دا و چې جزات کې زنه طلبي ولده خصيتين ده استله ثم قلت مثل ذلك فسكت عني درامور بیا غلا شو ثم قلت مثل ذلك سلورام بيادا خبر وتا وكلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسلورام بعد رسول براك تكتب لكنا توبلا يا أبا هريرة وابا رسول خبر شابد بن جف القلم بما انطلاقنا جف القلم بما انت لاقنا کنا ما انت لاقنا اغا شای چه تو دی اغا سرا ملاقات کرین کئے ملاوی دین کئے اغا سرا اغا شای چه تو دی اغا سرا خانا خا ملاقات کیا تا شای آده تقدیر پای سلا دو ویلی کنا اغا ازلی پای سلا دو کنا چه خدای لکل دی تکرید خدای پاک چې لیکل دی تکړی دی ازلی فیصله تو په حق شوی دو کنه نو دیگه سره خام حمل وی دین کہے کنے ور سره مل وی دین کا ما ان طلاق کے نے دیرا تو مراد دی یا اے تقدیر فیصله زنے مراد دو کنه صاحب دا دے تقدیر فیصله چې د خام حمل سره مل وی دین کہے بلے خبر سجف القلم کلام وچولا پیغه شیونه کاټ وی که کنا تغییر بشر وسای چه کنه زر وسای او کچره ده کلام بچ شواری سی نوی بشه ها لیکل ده وکلا لویا پای صلاح ده وکلا و کلام ده بچ شواری سی نشتا نرا بشه بیسا کاٹ پوٹ کرائی شه بشه کش پکرائی شه نظر وونده کرائی کنا سا دا ده تقدیری چه کمی پای صلاح سویه ده کنا بیبنده نرا کش نزی چه کار سی کنا سا ذکر ده پا کلام شه ده متعلق سی وجه سویه ده کنا سا جف القلم بما انت لاقن وچ شو ده کلام نسته ده ده کچ کوله ده پر سی پسه کنا وچ شو ده کلام ده کم ده کنا ده یه سیمو ده جه کم زیزر تخامه کا ملوی دین که سمرا تقدیری پای سلا ده سه تغیر نشی کم پای سلا که تو محق شوی ده نبت ده ده نو بیس دا امر چې کیم ده کنه دا د اجازات ته پرانه دا سوچ کوي کنه چې اجازات ورکوي چې خصوصیتین او بسره زنه یا ما او بسره کنه دا تهدید ده کنه سا سپکوي چې سره څه پیدا نشته بشه خبا خاتم ګری په سره سره ملاوي ده خصوصیتین زنه او بسره کنه او بسره خبا خاتم سره ملاوي ده په دې باندې اکتفا وکا په دې باندې اختصار و اختصار وکا کنه شا خو څه ته یو بتل زر او زر یا پرېز دا تقدیر خبره درو په سمندې کنه شا ویری کنه دا بیا ولکا شو معنا کنه شا اولا نو کاو چې سی دې دا معنا دو چې فخت سے علی ذلک او زر خو څه ته نو بسل زر نه په دې علم باندې بوس او زر یا پرېز ما کنه او بوسا کنه او چې فخت سے سی بیا دا معنا او جه کم ده کنه مخش چانه بی پاٹولا کریه بکارت پرداس وی کنه شا آیا تو ده وی یعنی بی پده خو مخش جه کم ده کنه چانه بی پو بنده اٹولا کریه کنه بل چه سرا نکاح نوی کرا او یو داسی کنه شا چه بل چه پاٹولا کریه وی کنه شا بل چه سرا نکاح کرا وی خویه تلوک ور کرا وی یاوه نمت شوا وی کنه شا ایسی تا پا نکاح کروی دیتا سیبا ویلا شی دیتا کنده ویلا شی کنه شا سوچ می دا کنه کنده ویلا شی بارحال دا اول باب داسته جه باب نکاح الابکار ده بس ورسی یو بل باب روان ده بابو بابو تزویج سیبات ورسی وی نئی کنا بابو تزویج سیبات ده سر امام بخاری صاحب دیتا ہے سرا کچھ ده دوی سر سر نکاح رو دا ہو که بکرا پا نکاح کویا نکاح سر سر رو دا ہو که سیبا پا نکاح کویا دا سر رو دی خا ده بکره ولا نکاح یر مخته کړلو دا مخشه کوله ده وجنا لشکی ایدغه ترغیب یې ورکړلو چې نکاح چې کېدا شاه دادو چې کیم نه کنه چې بکره په نکاح کې کنه شام سوچ مې دا کنه دا مخشه کوله ته دې ته سره وکړه کنه چې شاه دادو چې بکره په نکاح کې اگر کده سیبه دیگه جه کم ده کنه نکاح حراو ده کنه شا وقال ابن ابي مليكه عبد الله ابن ابي مليكه ولدي چې قال ابن عباس لعائشه رضي الله تعالى عنها عبد الله ابن عباس صاحب حضرت عائشه ته جوایشه لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك نکاح نه کړ رسول مبارک دی بکیر سره غیر دی تو نه تو نه غیر دی بل بکیر سره نکاح نه کړ نه راټول دی رسول مبارک بیبیونه کونډه وکنا خدا یو واقع وخت د عائشہ رضی الله تعالی عنها دا بکرا وا یعنی د بکرې سره نه کافر کړه دا کنه خدا را وشو کنه سره او کړه ور ور رسول مبارک ویل نه کافر سره کړه او په دې سره عبد الله بن عباس صاحب ایرګه عائشہ فضیلت یا بیان کو چې بټوله بیبیونه شي واپ ده چا بکرا وکنا بلا نوا لاس کنا د دې فضیلت یا چې کیمه کنه په دې سره بیان وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي بیا یو دی ونه دی خدا سے ونه دی مثلا چه لغڑه دی خالق مولینا پش سراولی دی لغڑه ونه دو لغڑه ونه دو خالق مولینا پش سراولی دی کنا تو ویل اخبریش پیشه و پیه کبل یو ونه دو دا سے ونه دو چه آغا بلکل ڈاکا ڈیکا دو او چه مولینا ندی پش سراولی پا کیم یو زوی تو یه شو پیه کنا شا رسول برکا بشتنا کوئی چه نا خو پیشه و پیه چا کیما چه کیم دا کنا ڈاکا ونوی چا ایش چا نوی پس سرا ولا کنا دا ده هر ده شه بلغت دا کنا شا سوچ میں دا کنا او مطلب دا ده چه دا نیرا بی بیونه خو کنده وی کنا شا آمو دا خو نوی چه لکا سوی چه ایش پس سرا ولا وی ایشون ورمو پس سرا ولی وی او دو دا سو کنا چه بکراو اچھا جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دیوری چه قلت معرض کرو چه یا رسول اللہ ارائیتا نتم پدیخو خبارا کا ثانی کس کوي حضرت عائشہ دا خبره چان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يتزوج بکرا غیرها رسول مبارک نه دو په نکاح کړی بکرا غیر دې دینا دینا غیر بل بکرا نه دو په نکاح کړی او په دا سره دې کې نه یاد د محبت نه کنه چې مو د رسول مبارک فرمان سره ډیر زیات دې کیم نه کنه محبت وکړه شه دا جواب خبره لو چې اسلام دې وي هوته به به ونه شي یا به غاښ سره وي چې کیما مثلا لغړا نوی کنه شا دا کوي د پخې نه د غاړه چې کیم دا او چې لغړا وي او پیسې کا سره ویا مجبورې نه وي پس سره وې کنه بولا ا مجبورې نه کنه وي خو هغه لغړا ونه د چې کیم نه کنه دا پیسې خو د زړه نو وړي داس کنه شا بهر حال هر ته شو د رسول مبارک فرمان شه کنه انتهایی محبت وکنه په دې سره کنه یاد چې کیم نه کنه د محبت نه کړی اچھا جی وابي قال حدثنا ابو عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد کہ في المنام مرتين حضرت عائشہ یہی کہ مت رسول برکو فرمیل کہ اريد کہ ارلی دلی شویه مت تا په خیب شه دوا ورا دوا ورا په خیب شه ته مت ارلی دلی شویه کنه ایسا یو ورته بیانوی از رجلون کنا یور خدای نه لاس وا چې اذ رجل اچانک یو سړی مې ولیدو دا وا ملائکه خو په صورت کې چا شوه د سړی شوه جبرائیل علیه السلام چې اچانک یو سړی یو ملائکه مې ولیدل په صورت کې سړی شه یحملو کې چې دغه سړی وخص کې وتا تنه باندې تو تصویر یې وخصته وکنا یحملو کې چې وخصته او تصویر دته فی سرقت حریرنا پیغه ټکړه دی ورشم شو ورشم ټکړه وا پیسه تو تصویر وکنه شاید سری د ملائکه او خص کې وکنه شم فیقول بیا دې د سری په اول په خیب شه کنه د ملائکه ته ویلا چې هذه امراتک دا نه دا چې کیم نه کنه سزا دې تو دو کنه مو ته په خیب شه ویل کنه شاید په دې واسه رسول مرګ نه کافر سره کړه نو کنه شا دا خیبی چې لیدل کنه شم فاکشفها دا تعبیر یې په مضارع سره کړه د همانه د مزیدو فاکشفها سمانا بیا بربند بربند کړل مو لره کړل مو دا ټوکړه دی ورسمه اې د تصویر نه اې د مخ ته ورا کړه دا ټوکړه دی ورسمه څه دو دا مې لازم نه ولا ولا و به کتل کنه شا نو به فاکشفها بیا لره کړل مو دا ټوکړه دی ورسمه اې ته د مخ نه کنه شا فاذن هي انت اچنک اغا سزا توی کانا شا جمو ولی دره آتوی کانا شا فاقولو بیا موی تاویل کانا بیا مویل چه ای یکون حاضر من عند اللہ کچره وی چه کم ده کانا دا غا ده طرف ده خدای نا یمزیهی بیا وی نفس کو خدای پاک چه کم ده کانا ایدیغه امر لارا منه مو تاوی خدای بر پنکاح کو کانا شا دا خیب یہ کلا دی دلاو زنا خلق وی چې دا د نبوت نه مخته رسول مبارک د خبرې دلا او بیا نبوت نه مخته او یو پیغمبر نه و کنه د پیغمبر خب نه و نبوت نه مخته یو پیغمبر نه و کنه شه دا د پیغمبر خب نه و چې خامخ وحی وی کنه بیا په دې شی لکه شک دا صحیح ده چې ای یکون من الله کنه او صحیح ده چې نه دا د نبوت نه ورسته رسول مبارک د خبرې دلا دا کنه بیا نبی چې یو خب وی نه هو وحی د خدای طرف نه کنه هغه قطعی و یقیني وی پیسه خو د شک گنجائش نه وی کوي د شک گنجائش پسې او یقینا واهی وی بیا دا رسول مبارک د شک سره نه کړل پسې دی وکړه رسول مبارک وی چې یکون هذا من عند الله کنا کچره وی دا شاید خیب د خدای طرف نه کنا یوم دی هینا پیز کو خدای پاک دې خیب لره منه متور په نکاح کو کنا شه کا خدای طرف نه ولا پیز کو کنه وی خدای طرف نه اور کو شي دا غاص په ځای کنا شه رشک ویل بشک دا و پیغمبر خیب دا پیغمبر خیب چوی اخو خاما خطر وی آه رشتی نوی اخو قطعا وحی وی چه کم لکانا شا پیشو بشک بن جیش نوی کانا شا بیا ایغا ده پرا مختلف جوابینا شوی دی کسی یو جواب خدا شوا دا چه دا خیب سره کانا دا چه رشتی نکی دی خیب چه رشتی نکی دی کانا ایده دوی طریقه دی یوا طریقه درشتی نه کوله دادو چې حکیم شای دې چې لیدل دا هغه قسم شای ملاو شي کنه شا نو بیس حکیم شای وی نه کنه آره چې لیدل دا دله خارج شا هغه شای روز دي کنه شا او دویاما طریقه دادو چې هغه شه تعبیر ته ضرورت پی کنه شا تعبیر ته ضرورت خیر وریو دې سر دې دلاله معنی یې بل قسمي مطلب یې بل قسمي رښتینه خو دې کې نن د خدای طرف نه وي وحی یې رښتینه خو یې پر رښتینولې د تشک نه وي هو کله کله دې څنګه دې دلاوي د غاصر وو دي کله کله دې څنګه دې دلاوي هغه سره وو بل مطلب یې وی کنه شا رښتینه شی هو مطلب یې بل تعبیر ته محتاج وی کنه شا تغییر ته محتاج وی کنه شا وی شو کنه دا ظاهر کې څنګه د خبلی دلاله دا غاس کې رښتې نه شي دا غاس کې ولاږي اې دې تا اسم الرؤيا ول شي کنه شا په دې کنه او کچره مثلا رښتې نه خو شو خدا ظاهر دې چې څنګه دې دلاله دا څه شي رښتې نه بلکې تعویل ته محتاج تعبیر ته محتاج کنه شا په دې کنه بل مطلب یې یا کې سم رښتې نه شي کنه شا اې دې تا کونیا دې رؤيا ول شي کنه شا رشتینا کیری خو یقینا او سره باندې رشتینا کیری بده شه شک مانو سوچ مې راګا او یو جواب دا شو دا او دوام جواب دا شو دا کنه چې رسول مبارک د خپ پرش دین ولې شه نو شک معنا په دې شه شک مانو چې حضرت عائشہ سره وزنه کا کا هو چې دا نه کا هو مو دې سره چې کیم نه کنه په دې دنیوي کدا نه کا هو مو دې دې سره آخرت چی وی کنه شا بده خیر تکمان و کنه شا اشتینا که وی خوبه نخیر یو وقت ده وقت نرا خدای مدر پر نکاح کوی کنه شا خو چه دا نکاح ده ده ده مو سرا چه پس دیر دنیو شیر وی او که دا پا آخرت چی وی که چه رو پس دیر دنیو شیر خدای طرف آنا یو خدای نفیز وی که خدای پا کنه بده غیر دنیو شیر بیار پر نکاح کو کنه شا سوچ میں دا کنه یا ته خیر ور مو تاسو دا وی او په محرم د جیوا خیر دې پنه ککړی او بل سره نه کا حرام نه کرا شا نو به دې دیو جرا هغه خوان یې مې وا غلیرا مې چې کی مې دی کنه هغه په مونږ په سره یې کنه هغه سره مو ته نه کا حرام نه کرا شا خو دې را ترجمه تل باب ثابت شوی دې را دا ثابت شول چې رسولم برک داس شزونه پنه ککړی دی چې غلیرا وی زکا ویتا ویتا خپل لینا پا موما پیس کوئی کانا سا دا سزونا پا نکاح کریه دی چه دیتا لینا وی او چه لینا وی دا سزونی خود بل بینا نوی وی خدا نے پنڈا شولا کانا سا سیبا شوا کانا دا ترجمه الباب دن ثبت سر رسول مبارک ایده سیبه سر دین نکاح کرده وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حسين قال حدثنا السيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حضرت جابر سويلي او چې کیم ده کنه ویل ده امر بیرون ده وی چې کمانه خو نو ودمه کړه ده کنه شا نو ودمه کړه ده کنه شا مو چې حضور کې چې کیم ده کنه چې ورس یا رسول برکت وی چې چا سره دې نکاح کړه ده کنه شا ا کونډه سره کده رنده سره یی جنا کمانه کړه هم ده کونډه سره ده کنه شا سوچ مې ده کنه رسول برکت وی چې نازه مړ یا خو ده رنده سره ده بکره سره ده نکاح کرا وگنا دکا جا بکره خو گاب شپا خوان کو کنا دو تو سره مشکله ده تو ده سره مشکله ده گاب شپ نو سره وارا جه کم ده کنا زیر ده کنده سره نکاح کرو جه کم ده کنا شا ویشو کنا بیا خو بهر حالا ابو داود شریف شوی تو سروشی جه کم ده ده مجبوری وا ادا پلور مر شو جه کم ده کنا میرو جام لگا بیا خوان یې ور پوتې وړې خوان یې ور پوتې کنه صاحب ایغه د تربیت او د فرورش سک نوی کنه شا بیا کونډه سوی کنه بیا په دې تربیت او په دې فرورش باندې بیا شافه یې کنه شا سوچ مې دا کنه ا پیغلا نه ادم را سوچ نه کو چې کینه ذکر بیا هولینه زمونږ لیدلی وینا کنه ولې دا چې کینه کنه خدمتي نه کړی وی کنه شا هغه کونډه بیا داسي چې په دې باندې بیا شافه یې دې دې وجنه د دې کونډه سره نکاح کړو کنه اچھا جی خیر به هر حال دا دی غنه رانسته چې جواب یې ورکړی چې موزکا کونډه باندې کا کړی دا چې مودا سي چې کیم دا خان یې وړې پته شوې دي کنه قال هر جبر سے ویری دی چې فلما ذهبنا لندخل سوا په چې لګیا شوی میزان اې دې په دې لګیا شي چې میز نه نو دي کړی دا او کړی دا نو دې ورته دې کنه مدینه منوره دا کړی دا نو دې رسول مبارک په وی چې سٹاپ وکي کنه شکرې دا ونه نه نو دي کنه او دا چې ده مثلا بیا ځون دې ته جوړ کړی کنه خدا کې څه خنو وي هغه چې کیم نه فاچنک چې کېر ته ورنل او دې زو غریب هو په کېر شي چې کیم نه کنه خیره نه ګول نه ګرځي کنه ځکه چې مړېش دانا په کلی باندې شا خیره نه خچنا ګرځي چې کیم نه کنه بیا ته دا غاصه چنک چې په ورنل او دې ولا خیره نه خچنا او وی نه چې کنه کنه کې دای چې زړه دې ډاک شي کنه بیا تو دې دې بل ما څخه کلا کې دای شي تعلقن او بتروشي یا خفجان او بتروشي کنه لعاب داخله یاره تا ویل شي کنه شه مطلب دا نه چې سړا پیغلا ویل په نکاح کړی او بکرا ویل په نکاح کړی او چې کلا کلا دې دا زبا زو خولا تو ویلې کنه اې دې خپل یاره چې کیم نه کنه کلا کلا دې کولا ورشن دې پسې کولا چې کیم نه کنه شه دا یې وو غاړه دې برابر و سره کنه شه گاو شب میں برابر و چې کیم د زندگی و د فضا و کنه شه ویلې دې یاره په نکاح کولا فقال رسول الله کو فرمای چې ما لك وللعذار ولعابها کنا سدید اتو دې کنا دولارا او دې پیغله لارا او دې غلیار دې پیغله لارا کنا چې تو مثلا دا ندی غورا کړی کنا دا سره کول دې ته موجود دا ویلې دې داس نکړل کنا سوچ دا کنا خو بار حال دا غوزه به ته بیان کړل په بل روایت شي کنا چې متا وړې فان جر پوتې ویغه دې تربیته دې پرورش ټیک نوي شا دا خوش دا حدیث تو سی شعبان نکل کرده شعبای تو سکتا تو اکسا دا سنه دا محارب محارب ایستوز دا شعبان سے بیئی فذکرت ذالک لعمر ابن دینار بیا ذکر کرو دا چکا مو عمر ابن دینار تا او شعبان سے بیئی جو مو عمر ابن دینار تا غیر په نکاح کول دی وړې زړې ته غیر په نکاح کول دی وړې زړې ته کنه کلا کلا زړه سړی چې کیم وی کنه مشون وی کنه هغه ته چې کیم نه کنه وړې جن کې یا په نکاح تو کنه شو دا راو دي کدان دی راو دا چې مخه وینو پر راو دي چې مخه نه ویني به خوندي راو کنه شې چې سیو بلې دې زندگی برباد وې کنه شو سوچ مې دا کنه مخه لیدل خلیفہ یې خو نه دی کنه شو دیره کسی دی کنا مخیلی دل کنا اچھا جی خو بارحال رو دی کنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم دا عروة صدا كنا دا حديث دا رسول مبارك نقل کو حالانکہ عروة صحابی ندا سوچ کئی دا مرسل حدیث تا صحابی پر شد پوتے دا دا غدیش سوچ کئی کنا شام و صحابی سیکتا یا ده عروه صاحب میر دو چه اسما بنت ابی بکر دو یا ده عروه صاحب تیر دو چه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دو کنا ده ده تریر نار ویدلا دا یا ده میر نار ویدلا دا فاغا صحبیه پریشا دا پده غریش کنا مرسل دا حدیثا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ تا رسول مبارکا پیغام میر کرلو ده نکاح ده عائشہ پا بریشه سوچکا رسول مبارک پیغام دے نکاح ورکو دے عائشہ مبارک سے چاہتا او بکر صدیق صاحب تا کنا شا او بکر صدیق صاحب دے حضرت عائشہ پلور و کرے و پلور حضرت عائشہ ولی کس کی و پخا کئی و کنا شا دویشوی رسول مبارک کو سرویشت کلینا وشتا و جکیم دزگا جی پیغمبری چی ویتا ملاوی کو خدا سلویر ته کوله نه هوښته وکړه شپنځه ته کوله کام جوړ چې کیم نه بلکې درې باندې پنځه ته کوله په دی واخ شوی اینه کوله وا فزنګي ور سره مشکل دا کنه دی ور کې سره کنه شه بار حال وی چې بیا موته چې کیم د انصار شو دی مېر ما سره رول چې کیم د زنګي نه کیرا کړ سره جوړا کړ ابو داود سره شو دوست سره شي کنه بیا ور نه کنه شه سوچ مې نه کنه دا نه ولا وړي کیوا او رسول برک مشر وکړه خدای دا راو دي کړه ونه رسول برک ویل دا پیغمبر کولا کنه دې نه کا شا خطب عائشتا پیغام دے نکاحی ورکو دے عائشہ پا بریشے پیغام دے نکاحی ورولا دلو دے عائشہ پا بریشے پا طرف دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فقال له ابو بکر بیا ول رسول الله صلی ابو بکر صاحب انما انا اخوك دوست ته خو زه خو ته وریا دا خو ته ور راشي کنه مشتو خو سره ویلای دی ورګلې نو سم سره ورکړه دا کنه شا دا خو ته ور راشي دا ترجمه الباب سے کسی درئی خبری دی کنا شا یوا دا چه سرائی چه نکاح کو اچا سرا دا نکاح کو کنا شا سوچ میں دا کنا دوئے ما دا چه پٹول شدونے سے بہتار شدونے سیک پی ویلی کنا او درئے ما دا چه سرائی چه نو تے او دے نسل او دے نسل او دے اولاد دے را ولی دے پر شدہ کو سکسم شدہ کو کنا شا چا چې را داوی د نکاح دې کړلې بیا دا امر اخیری دې ته رسېدی کنه اخیری کیسه دې دې ته رسېدی چې اس مېن کو هچا سره د نکاح وکړه کنه سوچ مدا کنه باب من اراد ان يتزوج ينتهي امره الى من ينكحه وایو نه سای خیرون او کیما یو د شذونه چې دا بهتره وما یستحب واغه مستحب وی یو د مشتکه د سیرف د شزونه په ولله خپل باندې هغه سیک دی عادی دی فی صغره په وړي کولی خپل شي چې وړي کولی شي په ولد باندې یو د مشتکه وی کنه تا دا دا قریش ول نه کې شزونه دی و ارعاه او یو د حفاظت کوي کې د دغه سیرف علا زوجین پیغه مړو نه فی ذات یده فی ذات یده سمانه فی ماله په مول به دش اېده د مول زیوت حفاظت کوین کې ودا په اولاد باندې زیوت مشفق کې دا لیک شزونه د قریش سری کنه دا دی دیو جن دا په ټوله شزونه شه بهتر دی سړی چې نکاح کو دې سره د نکاح کو او نطفه دا چې کیم نه کنه نسل دا دینه چې کیم نه کنه واسطه واسطه سړی چې کیم نه کنه ډراوی چې مخ دې شي کنه واسطه